اعمال ته دي دا ټول په ورځ کې دي ویل شي په ورځ کې چې مقدار د یو ورځ زر کال دي دا په یو ورځ کې یو ترجمه دا شو چې په دنیا کې دا دی دا اوس د ورځ کنه دا نو دا خو زر کال ده نو په مقدار مقدارو مقدار مسافه الف سنه بیا بل شي نو زکار په خبر ما پوښ دلته خو په یو دلته په یو منټ کې کیږي په یو غنټه کې په یو منټ کې خو بیا وایي تدبیر کې الله د دې اختیارات د ځمکې د اسمان تر ځمکې پورې په یو ورځ کې او بیا خيږي دا تدبیرونه د دې علم دا خيږي د الله علم خطر معنا علم د دې الله تدبیر او دا په یو ورځ او مقدار د غیر ورځ مقدار د مسافت د غیر ورځ ورځ ور خو دغه سلو غنټي شپږ غنټي دولس غنټي دا ده خو مقدار د مسافت د غیر ورځ زر کال بیا مقدار د مسافت عمر شو او بیا چې پرشتي راځي په درکار دی راځي نه ما او تاسو بني ادم روان یو داري مقدار د مسافت ته دغه ورغي په مزل د بني ادم باندې زر کال دی د الله یو ټیم او د فرشتو یو ټیم شو او زمون د بار چواله مزل دا راځي د دنیا وش بل ترجمه دا ده چې خيزي شرعي الله اختیارات دا دنیا کې او بیا بخیږي ان ختمیږي ودا تقدیرات الله په یو ورځ کې چې قیامت دی او مقدار د هغه ورځې زر کال دی مکه هم آئے اس دنیا کے سے تدبیر کی گئے خیجی خوزی گی تدبیر کے اللہ پا دے ورس کی او خیجی دا تدبیر یعنی خیجی علم دا دے تتابیر اللہ پا یو ورس او 50 زره کاله نو وای دا شدت او سختۍ په لحاظ چې دا 50 شي چې دا زرشي په واقعات په گذر دا چې 50 راغله دا سختۍ په لحاظ یو ترجمه دا شوا فی یومین خیجی او کوزیږي دوارا او قتل معنا دا علم الله ته خیجی په یو ورځ اچھا دی یو متعلق یادو خیجی با قیامت کے دنیا کے وہ تدبیر کا خیجی با قیامت کے اللہ تا خبر ختمی کی اور پی یوم قیامت کے تو عورت کے جلاغی میں اللہ سنے زر کالا لکه ته چې مقداره 50 او 50 او 50 سره هغه سختي او تکلیف په لحاظ سره خبره مشکل دی ها په پوره حقیقت باندې موږ هم کوو دقا الله عالم الغیب دی واقف د پټون دی او شاهد په حالت کوم تاسو کوم شاهد زور او مهربان دی الذي هغ الله احسن كل شيء چې خکړي هر یو شی خلقه چې الله پیدا کړی نو عالم الغیب هو عالم الغیب او او الرحیم الدعاء العزيز دري الرحيم دا دري شو دري خبر شو او الذي دام خبر کا هو الذي احسن كل شيء دام ویل شي یا رحمان او رحیم دی او عالم الغیب دی او اجه رحمان او رحیم الذي احسن به صفاتنا چې کړی الله پاک هر شي خلقه چې الله پیدا کړی کوم شي چې الله پیدا کړی هغه دې کړی او شروع کړ په داسې انسان د خټینا په اعتبار د آدم سره بیا ګرځول الله په نسل داو نسل د نسل ته بشو ته نسل وایي لانها تنسل وتنسل نسل معنی دا کېدل راوتل من سلاتین د سنوزی د یو خلاصی دا د یو نچورنا مخکې ما وی دا لفظ د خلاصی او د سلاله کله مقصودی شوی او کله سپک شوی لکه قلامه او کناسی یو ځل چې انسان د خپل یو خپل ورشي نو بلا د بشو استعداد پکې دی خدای ته حصي هغه نه پیدا شي سلاله دا یو خلاصه ده ځان لشي او صفاشه ده د وبو سپکونه سپکی وبو ورته ویل شي چې څوک قدر نه کوي ثم سوا بیا الله برابر کړی اندامونه د مو په خېټه کې وانا فختی روحي فکر الله په خپل که اوس یې جوهر مجرد شي جوهر مجرد نه تاسو نه پیژنئ زه نه پیژنم جوهر مجرد او کوئی لکه فارابي ارسطو افلاطون دی وغیرہ دا جز دی دا څه شی دی جوهر دی او مفرد دی دن نره وګد نره تن جوهر نره دن په بدن کې نره بهر د بدن نه دی په کلو معنا څنګه جوړیږي دلته په کلو معنا بیا مجازي تعلق د بدن سره پیدا کوي روج دې جوهري مجرد دې تعلق د بدن تعلق د تدبیر وسو نو دا فوق نه تعلق اته زمون مسله اخلي نو دا جوهر دې مجرد نه دی وګد دې تلن دې جسم دې خلقی دې نو یو فکر شو په دې په فکر لري او قد کا په خطر لري او ابن قیم په سل دلایل دي حقیقت دې مباشر د ملک دې پر اشتراک او جسم دې لطیف کل هوا بدن کې چلے دل دې سریانو مایل ور دې لکه د ګلاب په پانه کې وګوري دا نه کې سکروټه کې ور دي او دغه لپاره ظاهر الاخبار احاديث په دې باندې گواهي نو دا خبر شو اقام العلامه ابن قيم عليه رحمه کتاب الروح په دې باندې سل دلایل نه کړی بیا دا روح دې جوهري مجرد کو جسم دې لګي مو ته جسم وو وګد دې پلن دې جوهر دې په کلم شي اگر الله پاک سره پر سماو بصر والابذر او سمه مقدمه کړه د زیات پوهه په سمه دي یو دي سر په سمه دي قیل ما تقول لږ شکریا دا کوي وقالو دا ځاري خبره نه کړی غلط وای دي کله چې مرخ شو بزم کې دا ځلنا په دې چې موږ ورخ شو ځل المطاع اذا زاع چې ورخ شي پناشي ختم شو خاوش ائنا لفي خسوم موږ په تازه مخلوق یو بلکې په ملاقات در باندې کارني ورته وایي توفاکم الموت روح لساتو يتوفى تاسو وفات کوي ملک الموت هو اخر تاسو ملک الموت کله وایي توفت رسلنا کله وایي الله الله وتوفى نص نو الله خالق دی عامل دی نسبت الله تکوا به اختیارات ته ملک الموت ته ملک الموت سو او بیا پکې توقف هم ملائک توقف لن بصر کې راځي اتر توقف الملائکه ټول راځي نه اعوان او درس روح الاستاذ ملک الموت اچ پتا سو فکر شي بیا واستاسو رب تاسو واپس ولو ترى ویلتو چې مجرمان در مجرمان چې موږ څنګه اوس څوک باندې کوي ناقض روسهم سره به خطکلی د وجه شرم او د حیا نه پر رب باندې چې الله ته حساب کتاب کیږي او قواعد کاشي د لو شئنا مشق خدا الله ازلی دی او اشیاء پیدا کول او هدایت کول دا حادث دی نو ازلی شی وسنګ متعلق شي نو دی وای دلته مراد دا مشق نه تعلق د مشق دی که زمون اراده اراده خدا الله مخکنه دا او تعلق د اراده زمون وی چې هر نفس هدایت ورکو نو هر نفس هدایت تابو لكن ثابت شو وینا زما طرفنا دا کوم جهنم د پیرانو بنی آدم ټول نو ځکه هر چا ته هدایت ورکړي اعتراض دا وکړه چې پیرو جهان پیرو جهنم ته دی بنی آدم ټول جهنم ته دی نجات ته وسوي نو یو جواب ده اجمعین دا ګره دا تامین د افراد نه تامین د انواع د دې نوع علم هم دي د دا نوع علم هم دي ځکه چې هر هر فرد جن او هر هر فرد انس و جهنم دا نوع هم دي دا نوع تعمیم د انواع دي تعمیم د افراد دي او یاد الجن والناس لام د جنس دي جنس جن او جنس انس په خبره پوښي نو جنس چې نصيحت وشي په وخت د نصيحت کې ورځيږي اسره دي اثير من غير تعرض دي وعيسو چې چا دوا دې دې نه طرف نه به تر سره انتظار نه کوي او عاجزي کوي د الله لپاره وسبحوا بحمد ربهم تسبيحات الحمد رب سره او تکبر نه کوي مخکې موږ خبرې کړې وې تاسو ته بیا دې په سورې انعام اعراف کې موږ سجده کول دي او دا هغه د پر شرایط شته کنه چې ما یې خپل ما شرایط شته بیا پکې عبد الله بن عباس رضی الله عنه سمو یان ویو یو پکې ابو عبد الرحمن السلمي شو یو پکې شعبي شو په نو سره بلم کړه بیا پکې زموږ یو خبر شو اوس د دې په اړه باندې اکثر علما هو سجده پکې موږ هو سجده پکې دلته عبد الله بن عباس حواله ورکړي چې قاری ته سجده وکړه نو هم کولای شي ځکه چې بل الله وخر راکعا احنابلو پینځلس شافعي سوالس احناف سوالس بیا احناف وای سوالس دی او د حضرت ایوب دایو سره سجده پکې دل نه هغه پکې دل او د حج هغه ځای منه شوافی د حج ابراهیم ولا هغه مخکې نه او مالکیان یو ولستی موږ ته سجده ته سنت وایو او څوک ته سنت نه واجب وته وایو بعض خلک سنت کوي موږ ته لازمي واجبي وایو خامخا به کې دې ول چې اسقاط کې دا پکې هم وایي ګوره د فرض او واجب او سنت مستحب دا چې وایي دا پکې دا سجدي پکې در نه کو نو دا پکې لازم دي دا هم پکې د شرایطو په سلسله کې ویل وسبه بحمد ربهم تسبيحات الحمد لله پمانځ کې دا مطلب چې پمانځ کې ویلې نو متصل سجده کوا یو آیت هم کې ویلې هو خیر دی دو دی ویلې هم خیر دی او سلور دی ویلې بیا به دا سجده خراب شو البته په دریو کې اختلاف دی او کبیره والا ګرځي په دریو باندې هم خیر دی کدرې اتلو ویل شي نو هم خیر سجده کول شي دا متصل ده او بیا په سجده کې کې مستقل سجده کې او په سجده کې نیت کې هم کول شي که په رکوع کې نیت کې هم کول شي په مانځ کې رکوع کې او نیت پکې نو هم کول شي نو څنګه نیت کوم نیت نیو کو د اخلاص د او کنه نو دا هم نه خراب شو بیا چې د شي نیت څه ته وي د زړه فیصله ته وي دغه خرق وشي چې لکه نیت خو اصل د زړه فیصله ته وي او د شي ذکر به کو نیت نیو کو د اخلاص او سلو رکعات او برکات نو یو خبره کوي په منځ خبره سره کوي نیت په منځ کې وکی نو دا چې نیت پسند کوي هغه خو سره مثلا دی د زړه یو فیصله وکړي چې دا کومه په دې رکوع کې وهم لا يتقون تکبر نه کوي تجافا پسند وی جوړوم دړي دوی ان المزاج د زین د دړي دا دړي دوی د زید بلاس نه مزاج زین د بلاس دا د نیکان صالحان بحث ته چې صلات رجل کې یو په لیل دا ثم قرات تجافا سوق له ما سخطن ورست مزکول دا پکې دن ندي سوق له ما خام اصلا په نیمه کې مزمري دا پکې دن ندي څوګر ما خامون چې وشي نو دا بیا د مستما نه پوری دا انتظار کول دا پکې دنه کا پسند وی ډړې داغي د مزاجونه د یو بلاس کو او ګل خپل رب لا خوفن په یاره باندې وطمعا وطمع دا الله د عوام یریږي د الله رحمت کې تمو او دا هیڅ ورته خرڅونه فلا تعلم نفس هیڅ خبر نه دلتا نفسون نکیره دا رسو زلان واقع شده پیدا کئی تعلیم طالبان خبر دی منطقیان خبر نکیره پس سیاق دانا فکره شده پیدا کئی سر تعلیم سر رسول تسالیبی کولی دلتا موی کل نفسی من الموسی لا ملک مقربون غم خبر نده ولا نبی موسی غم خبر نده فلن رمداهم فإن نکیره یک نبی فأم عام شو اچھا تا علم نشی پیغمبر تم علم نشته ولید مې لم نشته هیڅ شاته نشته ما هغه شي باندې اوخ به لهم چې پټ سره لري لپاره نه کوته عيون هغه شي چې سترګې یې خې سترګې خوشاله کوي دلته بخاری مسلم ولا امام ابن موسی اته به بل سلیم ما لئن اراد ولا سمعت ولا اخذ اخر البشر بلها متعتهم عليه اقرأوا شئتم فلا تنسوا بس بسيبان هو جزاء جزاء والجزاء جزاء والدخاء عمل دي جزء جزاء ولا پس دې هغه څه چې مؤمن په شان داسې چې فاسق وي دلته فاسق معنا مؤمن په مقابل کافر شو کیسه په عربی کې وصل توات کو وصل توات په کومه سره برابر نه دي هغه چې ایماندار دي عمل صالح لري پر جنتونه مأوا د فکانی نزلا حال كونها نزلا پداس حالت الا من مستیادا فلهم فثبت لهم ثابت اگر فرم جنت الموا او نزلت من مستیا فوج عمد اکثر فرمان دي زیر او سزا جهنم دی کوم چې غواړي چې اوځي هغه نه وي چې هغه دوباره شي پاتې ورته نه وشي وسکه عذاب به هر کس پاتې تفصیل کوي خامخا او بس کو دي خلق باندې د عذاب ادنا د نږدې عذاب په دنیا کې د دنیا عذاب دی ادنا نږدې یو ترجمه لګ دا لګ دی کنه مخکې د عذاب اکبر نه چې په قیامت کې دی لپاره چې واپس شي ومن اسلمو سوق الظالم درشانه چې نصيحت شرک پای فرمان سمه نه مخور موږ د مجرمان بدل اصل منتقمون ورته موسی څخه کتاب فلا تكن في بسم لقاء مګر کته په شک کې د ملاقات هغه اوس په دې دې نیواله نه پوهیږي څنګه لقاء مستشو او هی زمير راځي شاته والته په کتاب توراتي او دلته پیغمبر خدا ملاقات کتاب سره نو مراد کتاب مجید شي او مراد د قران شي دلته پکې مختلف ترجمه دي من لقاء کذال الجنس مکه دا ته په شک کې د ملاقات ستا د کتاب سره یو ترجمه ده مستر مضاف شپایل ته مفعول مرفوع شو من لقائه ایاک دا کتاب سره یا د موسی سره یا د موسی د کتاب سره شک مکوا د ملاقات د موسی د کتاب سره یا د ملاقات ستا د موسی سره پښپر معراج یا د ملاقات ستا د خپل کتاب سره قرآن دا ټول خبرې کوشتي اگر زول دې کتاب لرا هدایت خبر باندې سره اگر زول موږ د امامان قطعه رؤساء في الخير يهدون خلق ته بخلو في امر يا ذن قوينا باندې په حکم باندې موږ ورته ویلو سفر زیات کوي لما صبروا هر دې صبر کو قطعه على ترك الدنيا په دې وخت ابن کثیر وایي بعض اسلاف هم بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين چې صبر کې د خواهشاتنا او او یقین راولي او شکوک شبهات درکې د امامت په دین برته ملي شي بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين ابن قیم ته یاد دی ابن قیم وی لاول ته جوړی سو ربانی د ربانی ابو اسوریږي امام پته ځان سره مسلور جهاد وکړي علم په حاصل کې عمل وکړي او تبلیغ د دین وکړي لار کې مشکلات په حاصل کې تنه وجود شي رب باندې چې دا حاصل شي ول شیطان سره وکړي افغانشات مخامخ کوي دا غي مقابله وکړي صبر او شکوک شبهات د ایمان پر راځلا یقین پیژني هغه قوها چې هغه سره حاصل شي لري کېدل د شکوک شبهات نبی صبر او یقین تنال امامتو په چې خواهشات تبکه او یقین راوړ صبح چې کولرږي امامت د دین ته ملاو چې خلک و امام دې پېښوا دې مقتدا دې او دې په اتم زموږ دې قصه به شکر استا په سره کې موږ کوم قیامت کې پاتې په مختلف او لم يهد لهم ان دې واجب کړی دې خلق ته خود لم نکړي سمر علی کل مخدین من قوم او منافق او تاکل خری من د دین انعام چا پانی ګړې چلې غوګان راځي خری کتبني والقصيل والورق وبعض الحبوب المخصوص بها کلا پکې بوس خری کلا پکې غیا خل قصيل کلا پکې پان خری کلا پکې بایدانی چې هغه پور مقصود او انفسهم د دین سنت دي خوراک کوي باندې غیاګان خو لکه موږ ته پر خو مولای خو نه غیاګان نه دي او باید دانی خو هغه دیني وایي کله به دا فتح ته چې په سلام کې زما سره مخ قیامت کې کتا تر شي ورته وایي ورځ په سړې پیدا نو کې کافرانو ته ایمان دی او نو ته مهلت ورکې دی چې په قیامت کې ځانې کړه مخ دیوار وا انتظار د عذاب کوا عبد الله بن عباس منسوخ دی دوی منسوخ کوي مو په خبره پوښتنه مخ ته وایو مناظره وسره مکو پیدا نه کوي یا په دې وخت کې مکو انتظار کو دا عذاب مونږ ته کوو سورہ احزاب وایي سوچي شه د دې سورۃ اول او د هغې سورۃ اخر دی به سر برابر دي تشابه مطلع هذه ومقطع تلك التوي پیغمبره فاعرض عنهم وانتظر ادلته يا ايها النبي الکم پیغمبر ته خبر ده پیغمبر ته خبر الکم د پیغمبر په خبره ختمي او د پیغمبر شروع یا ایه النبی اتق الله مولانا ته د پنځیر د وینا مطابق د غلط او عادات او اصلاح د ناکار او عادات او اصلاح بس څه وایي یو خبر پکې ده هغه دا زړه خبر دا ده یو سړی چې ته وې دا زما زوی نو حکم یې د زوی شو هغه ولګی دا پیغمبر خدا دی ودا استاش بیا دې چې رسول پیغمبر خدا دغه وخت کې لا موجود لا واده کړی او دا واده نه لا پیغمبر خو نشته نو د دې زید لار او پر څه تراغلي دي او دې ځای دغه په څه څنګه راځي دې اصل کې د مور سره تر دې نو جنگ شوی دی کې د ګل کلی نو داخله کوي د ګل کلی خلک نه الکه تختوي دې وتا د درکو غوړې په خپل دین په سي د موږ غواړم دې سره په دې پوه شو هغه وې دا غوړې خبره وکړه دې صاحب او دا ستاسو سره خبره وکړه کنه دې شرم یو غرار وې دا پیژنې وې دا یو پلان وې دا سره یې څنګه خو ما سره پاتې کیږي اي ورته غلامي خو ده يا غلامي خو ده پیغمبر خدا غلامي خو ده او ستاسو سره آزاد وانه مخ نه پیغمبر خدا د زما سره دونه مینه محبت ته راغی د جمعه کې اواز کې الګه د دې لپاره پخوا زید د محمد زوی نه وي ښا زید د بل چا زوی نه زید د حارث زوی نه زید نه او احکام د زوی سي حقيقي زوی شو اجي خلقي زوی شو نو د زوی خلک چې موږ ته ګورو موږ راستل تر نکاح کول نه لرو وسره خبره کړی دا چې دا به زه د دې نکاح تنظیم وکړم دا له خلک په نس په خپل یو زیات نه پرې کاته ولا اخي عجيب خبر موږ زیات نه دا ورکو زیات غلام دی او قال في عمر ولا تو نور طاقت مسب لدي خو دا موږ غلام نو څه کوم راغی مکانه للمؤمنين ولا مؤمنين اذا قضى الله ورسوله امرا يقول مسلمان ته حق دی چې الله او په سره کې دی په کې خپل خو نکاح وشو خدا پر روایت کوي د زید د زینب پر جبر کې سختي او حدت او تیز و او کوم مطالعه یو کې دې خبرې وکړه چې مطالعه کې نه کوم معلومات نشي او د پیغمبر ډیر خوخه مو درنګ نم کښتو د ټول ریمو هغه بدل نادم کو هغه زما وعده کو ځل الله بخبل کړی داس لواسه ستاسو ولې په بل امور کړی نو به کوي او زما کو ځل الله دې زوجناک هذا نو دا هغه خبر یو خبره خدای او بیا پکې هغه ده کې د دې یو خبر اسلام وسوله چې د زینب نکاح د حضرت سره کې دي چې کنو د وسط د سبا له خدا د یو کنځو سره نکاح کې دي چې کنو هغه مو شو بیا دا سره د متبنا د متبنا په وخت کې زوی دی کنه دا مسله مو شوله دا دوه اسلام چې هغه پیاري ظالم ته نو دا تفسیر په شکل باندې وایي اگر ته وسیله کښن لاټ نه مولانا پاتې خبرو سره دام تر کې چې هغه کا دوه خدای نشي کېده چې دوه مدبر د بدل نشي کېده د دې دنیا او د دې تمام مخلوقات ته دوه خالقان او دوه الهان نشي کېده دام پکې وایي دا مسله او دې په کوم راځي چې بعد کافر هو ته ویلي پیغمبر خدا ته چې ته زمونږ د خدای هواي هواي دا څه پر شنو کولای شي د بس زمونږ او تاسو تعلقات په شي کړه لا ته کافر نه راځي نو ټیک او بعد وی چې نو وی پیغمبر ته اصل کې مونږ او تاسو ته وی یا ایها النبی اتق الله وی پیغمبر ته اصل کې امت ته اتق الله الله ستاسو اعمال نه معلومیږي چې دلته مخاطب څوک دي مخکې نه معلوم دي مخاطب یوازې پیغمبر نه یا ټول مخاطب دي یا امت مخاطب تدې نه معلومي بار تقدیر په دې دوه کې اختلافات بحث تاش بیا په دې کشاف یو نقطه بیانې دا نقطه په کشاف کې دا دا نقطه په کبیری کې دا دا نقطه په شفا کې دا نور کتابونو کې دا چې په قران کې الله د پیغمبر بحث کوي یا ایه النبیو یا ایها المزمل یا ایها الرسول دا څنګه یا محمد په دې قرآن کې متعلق یا آدم اے ابراهیم اے موسی اے عیسی دا څنګه وې دا د الله په نوم باندې پیغمبر خدا ډېر لوی قدر دی کشاف نسبت کوي الله دې پیغمبر خدا یا دین په دې نه یادای نو پیغمبر یا آدم او یا نوح او فلان کې وي او دلته قدر کوي نو دلته پیغمبر سره ډیر چتواله مرتبه شولا نو کرامت له وتشریفا ورفعا بمحله وتنويها بفضله ها په دې مقامات کې محمد شته په قران کې نو سوره آل عمران کې ګورا رسي نور مقامات کې الته ګور مالته ما محمد الا رسول محمد رسول الله وای خو هغه د لپاره کار کوي چې کاري خلکو ته محمد د الله رسول دی نور چې کله خبره کې نور محمد نه عزت شو خو دلته کوي رسول نو کوم رسول دا غي د اشتباه د لټول د فار دا وی شي خدا نقطم خو نقطم یا ایها النبی اتق الله الله لو ولك پیغمبر مخاطب دم على تقوى الله تنشد الله په تقوا اكم مخاطب نو وی هغه تا ادوم ولا تقوى نو متقیان شي هدا ظاهر نه معلومیږي چې دا تقوا پیغمبر دی امت نه ولا في الكافرين د کافر په معنا او د منافقانو معنا چې کوم خلق خلق شي او بیا به وایي چې خلق پیغمبر مخاطب شو لکه چې په اطاعت باندې د کافر په نوم باندې باندې کیشه او د منافق په خبرو باندې باندې بشکل لا علیم حکیم دی وتبع تابع شما یوحى اليك چې تاسو وحی کړئ چې په ټول خبرو الله تاسو عملو خبر اوس کله تراشي تعامل دا د قصيده جماعت سره نوایا سی غلق ایت جماعت رنا تعظیما ان اللہ کان ما تمس تاسو چی سکوئی پیغمبر مخاطب دے تاسو چی سکوئی دین خبر دا سی غلق تعظیم مستعمل شوا دا جمعی او یا دا سی مخی پیغمبر خدا و مستور مراد دی نو پا دغی دیاتنا و اللہ ما تعملون خبیر دا جمعی ارتش وتوکل اللہ اعتماد کو پا اللہ باندی وصبائرو خانو اللہ تا وکفا باللہ وکیلا فرد اللہ کارکون ما جعل اللہ لهم قرین د مولا سره پنځه خبره کې توحید خبره کو د یو انسان په خله کې بدلون شي نو د یو عالم لپاره د خالقان شي د سیمبل شي کړي د کثیر مطالعه کې نه غوړي د تمثيل د راغب لپاره د یو سړي د پلان نه دی یو سړي دوه مې دی چې نشته نو د متبنى لپاره یو پلاس ته بدل کوي دې ګرځو الله په دې سړي قلبین د دوه پیجو کې شاوی دا پیغمبر خدا دې کنه د دوه یو زه په مانده کې چې په مانده نزول کوي او یو زه په سوچونه کې بهر دنیا کې دوه دا دغه خیر دی سوق یو بل سره یادې بل سره یو په خبر پوښي ابو معمر فهري دا غو متعلق هو په خبر پوښي اخ مبارک دا دې مخيار دی د جزونه نو زړه دې نو زړه لکه وخت ته ویل شي او هغه په ما ویل چې د سر تعلق له څو د نفس د حیواني او نفس حیواني انساني او یا نفس حیواني د محل د پاره د شاته نفس انساني او اثر کې مراد نه پوهه ده پوهه تعلق له شاته نفس انساني سره نفس ده بکره نفس د انتقاء د نفس حیواني سره نفس حیواني تعلق له شاته د زړه سره نو خبره ده زهار د زهر مشهور زهر شاته وي فقهاء به سوي ویل خپل خلتا انت علیا ک زهر امي ته زما د مور د شاپ شان دي دا بلاره زمانه کې څو طلاق په زمانه کې زهر څو طلاق اوس زهر طلاق نه دی اوس بلاره قسم الله قل لطیق تجاوز کافي زوجها التوراشي نو زهر څه ته ویل شي چې کله سره زهر وکړي نو دوه میاشتې به د خپل خځې خالد نه ورسي دومره شي ته وکړو یا به مریاضات کې پښته نه ورځي یا به دومره شي وځي چې پښته نه ورځي او یا به شپې ته څه ګوري ورځي پښته نه ورځي اسی به نه ورځي طلاق نشو یو قسم قسم شو او طریق فیصله دا شول دا زهر او دا زهر شاته وي او د خپل خځه خلک سوري وي خان ان زوا هم صلی ته وای نو انت علی کذالک ته مات د مور ته شابه شان دې کما په مور په شامه دې ما وطلق نه روا دي د قسم د مور ته شابه شان ته ته ما صلی کې دې نشي نو دا دې طلاق او تشبیه د خپل خدي یا د هغه یو خور د سلورمه شپګما تماله سما او یا یو دې شي په تعبیر د کل کې دی شي مشابه کړه چا سره د داسې خري سره چې خپل مور دا ټول رش خرج هغه محرم وي تعبیدا ټول مر حرام وي نو بس دغه دې حرام شي هغه حرمت په طریقې د مصاحري وي زما د خواږه پشانتي د چا سره د داسې خلک سره چې هغه محرم وي په سری باندې علي التعبير او حرمت په مساهره وي کوي ذات کوي ذات وي دا چې وکړي نو بس حکم بیا د سحر شو بیا بخوان نه ورځي الا به ورځي چې مریادات کې او یا چې کوم دې د مشروجي ونسي او یا شپې ته مسکنه ډوډۍ ورکړي خبره براشي په قسم الله قل لفي تجادل وو کې خبره نور پکړ دې ابو حذیفه علیه مولا سالم اخمزو بس نور به د بخاری خبر ذالکم قولکم یقوایکم دا تاسو ویناګان په خلو باندې او الله حق بیان دی او الله هدایت نه اداره کوي ودعوهم نسبت کوي لآبائهم پرمتا د پلان کې کا کار دی دا بلې چې زماره خپل پلان ته نسبت هو اقصد عند الله دا انصاف دی فیض الله باندې په لم تعلم وابم کو پیار ته معلوم چې لچا شوی دی په اخوانکم دا تاسو نه دي په دین په دین کې و موالیکم دا تاسو مولاګان دي بیا په کما تاسو چې موایي مولا به مستعملو کنه زم پتن کې بعد خلک نه ویلي مجان شي و مولا مولا بنه وایي نو مخکې ته مو چې مولا ویل شي په قران کې مولا د مولا جمع ده و دا اولیاء دا تاسو موایي باندې دوستان دي رونه دي او دلته وایي مولویت دي تعویلهما بي اخوتي ولذاتي دا مولوی څه څه وایي مولویت مولویت ویل شي دوستان درو ولې په شکل یا د دین په شکل ابو خاری کی حدیث ما تم ویلې حمزه سیبو لوروا پیغمبر خدا په حدیبیه کې روان دی اوس کیته سي د حمزه جواب کې وتر وتر وتر نو حضرت حمزه روان حضرت حمزه کا حضرت جعفر دغه روان دی جعفر هم روان دی علی هم روان دی زید هم دی علی ودا بزرګ دا نو اتلو دا جعفر وی زما تلور هم دا او د دې جنې تور زما کړه په کور کې واده هم دا او زیب الله خو زما رو ده په څنګه ما روکه جعفر دا غلو زما ده درې ونه پیغمبر خوشاله کوي ښا علي ته وایي خپه کېږم انت مني وانا منك ښا او زيت انت اخونا ومولانا تخذ مولاي ورته وی وروره وزیا وروره وزیا خلې خطا شو یا دې خطا شو د پلانکی کار ځای زویا هغه پلانکی زویا نه بل څه زوی دې سړي کې خلې خطا شو د تخیل دې پلانکی پلان دې پلان دې ګورو ا دې بلتاوي خلم خطا شو ولكن ما تعم قلوبهم لكن هغه چې قصد د نور تاسو ګنا په دغه ځای چې تاسو قصد نو په دې کې قصد خو دا قسم دی وای خو ګنا اله دی چې مقصود کنا زیواله وی کله محبت ته ورته وزیا ووراره وخوري خلق یو بل توای دا هم ګره د محبت کوي نه پاک نقصان نشته او دې الله بخون کې او مهربان روان دي روان دي بل خبره کوي وکړه الظاهر فرق نشي چې زوی زوی دی الک زوی کوي کجنې لور کوي کنه دا یعنی کوم مدوی ذکر وکړ موسی لكن لم نقف على وقوع التبني نو په دې خبر شي چې چا څه ته جنې ته ویل زما لور په جاهلیت کې فقها خو د جنازو مطالب قدر نو کنه په دې کې ما وای لا اتینا یظل فی البیت الذی یلینا په دې پس کوټه کې شپه لري او د ذلفات لا تکرم کدن نه راځي ځکه کما لور شي ولا مکه ته یادی کنه ودا بشر حرب الوسا نو دا خو دې خلک پر دې جوړ ورانه ما جمال شو په دې سره ونن سبا ګورشته تاسو خاریم کوم دی کنه دغه جنې پرای لور ولا زما بشینشته زما ورېره ده زما خورزه ده زما د ښځې څه ده دا زما ده او بیا ول احکام د لورولې وکړ دغه ناروا دي ښا د میراث حقدار نه ده په حق واقعیت کې لوب نه ده هیڅ نه دغه ټول ناروا کار دي هغه پیدا لا چار نه هغه ته نسبت کړي او دې الله بخون کې مهربان چې څه شي دي په دې شي زمانہ کې دا شي لا يجوز انتساب الشخص الى غيره وإذا أنت ذلك باطل من الكبائر بخاری مسلم ابو داود انصاری یقاس څوک دا نسبت کوي خپل ځان غیر داتا او دې په هره له اسلام جهاد په حرام دي وایي په دې نه څه پوه شوي نه پوه شوي پوه شوي خو پوه شوي نه پوه شوي د چا دې د پلان کې کار نه سید یم پلاکه کاکا نه د سید یم پولیس وایي کنه پلان خدا خپل پلان هم دی او دا پلان هم پلان دی او دا پلان هم پلان دی مستقبل سید نه ته ما سید یم نه سید کوم دی دا نسبتو کنه دا ټول په دې نه کاوه زه سید یم زه پلان کېم دا ټول په دې نه کاوه مونږ چې دا ادم په ونه سین دا ادم په زمون څنګه زمون اپ زمون لري دې شي ونه هم پلان دې کنه نو چې سره خپل نسبت کوي خپل پلان ته نه کوي بل چا ته نسبت کوي دا ټول غلط بل روایت من قال غیر ابي انت ما غیر مولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او د فرشتو لعنت والناس اجمعين نقدي الى فرق ما فيه كفر من تبرأ من نسب وإن بق أو ادعت نسبا لا يعرف بس نسب دعوكي شيء دي خبرا نو دا ټول په دې باندې کوه دې الله به انت کوه بیا له هغه نه پس النبي اولاد المؤمنين پیغمبر ډېر نږدې ایماندارو ډېر نږدې حقدار دی ته انفس ندی دغه تصرفات د ټول نه زیات دي ځکه په سم وینا نه کوي راځي کیږي مګر پاک د خلکو صلاح وي ما او تاسو وینا کو یا په صلاح وي یا باندې دلته حدیث پیش کوي نشي ومن مګر زغت اول الناس په دنیا کې اقرو شیتم النبي ولا بنبي وازواج امهاتهم بیان د پیغمبر مین دي خلقو دي کته دا څنګه دی ویل دلته نو بیا دا چې احادیث ګوري قران ګوري بیا وته یا نساء النبی لستن حد النساء تقیتن فلا تخزن پسته پسته مو اې د خپل تر پسته خبرم کړه ځامن ټول بنی ادم په دې پوښ ام من تسوي ولا سالتمن متان فاسالوهن من وراء اجازه ورته منور دي لکه دا خو خبر پکې ورځي وسنګ دی ویل دا د تحریم مسله او د نکاح مسله خبره کوي اسقاط تعظیم نور خبر پکې نشته کله چې حج لته د حج عمر په زمانه کې یو سړی عبد الرحمن او بل سړی عثمان یو بل مخه ته بل ورستو دلته به څنګه پر خود تاسو خو الله راځي دا ټول خبرې پکې دي نو دا پکې وایي د تعظیم او د استحقاق اوس په دې کې د عائشه به او د حتی مسلمي هم کې اختلافات دي یو خدای له حضرت عائشہ ته مور د سړو مور او استاسو مور ته څو خدای و مثال مور د سړو هم مور دا او د خزو هم مور دا نو چې امهات هم شي د سړو ته بشي نو تغلیب په کې وکي سړي په کې دن ندي نو خزو په کې دن نه کا د خزو هم مور دا او د سړو هم مور او دلته په راغور شیګانو خبره کوي د حضرت عائشې مورواله شیګانو ختم شوه دي ځکه چې حضرت علی د پیغمبر یو کدا ما بیانو کته مبي چې تا خالي خوا کول کنه طلاق کا حضرت علی طلاق کړ د نعوذ بالله من ذلک الكفر والطغيان طلاق شي چې څه د بس طلاق ولا شي دا ټول خبره وګورئ او یو کړه په النبي اولاد من من قسم وهو ابو لهم وازواجه امهاتهم دا په جواب یو بل ځای ته په هما اگر دا وخت دور نه دې ته کوم بعض خلک کوي پیغمبران ژوند په قبر کې لکه دنیا پشن زنه او دنیا څخه نکال کی دا دی دا د هزارې څخه درن تاسو خیم کنه نو ما زما پلان ژوند دی زما پلان ژوند دی وکړه ژوند دی او بیا روان دی روان دی روان دی د پیغمبر د بیا ترا فلا يحرم لك ازواج من عدا وغره د پیغمبر نه ما سوا د بل استاد یا د بل پیر یا د بل مولوی څخه د فطر نکاح کې دی شي دا چې دا ونه چې پیر کر پیر چې نو کل پیغمبر دی استاد کل پیغمبر دی او د پیغمبر سره نکاح کې سیاست چلاوا نو پدې کې ده پدې کې نس موجود دی حلال او حل لكم ما نور د حالات په کې سیاست روان کړه غن سو کې دی غن سو کې دا باندې ښه د پیغمبر د ځان سره نکاح بند شو او د استاد او د پیو د ټول نکاحونه روان دي پوهیږي په خبره د ابو بکر صدیق تبر دا اسماء نور د عمر چا ته نکاح کړی دا هاي لاول بي د شاوا د جعفر بیا د شاوا ابو بکر بیا د شاوا د علي څنګه تاسو وایي دا خپل خبرې خلک کوي دی وطن کې خپل مسلې ډېر مشهور دي ډېر مسلې خلک اول الحام رشتداران بعضهم بعض اولاد ورزي بعضهم بانوت في كتاب الله ده الله په حکم دا تخاني خبره وا انصاري او مهاجرون ديو بنو میراث اوس مو باندې دا حکم مسوخ خپلوان بعض دي خپلوانو اولاد بعض نور ته د دنیا په پیدا ورکړي کې په میراث کې د الله په حکم کې په اصطلاح دا او کې میراثيانو کې د حق ځنی اولاد د بازونه په پیدا ورکړو د شانه د نور مؤمنانو نه او د مهاجرون نه د حق ته هجرت ته د مؤمنانو چې حق د دین دی دا نه زیات حق دی په میراث کې مګر ته وای تاسو اله اولیاءکم خپل دوستان ته خپل خپلوان ته معروف احسان کسب تحقیر غیر لګي خو میراث نشته دا تیر شوی ده ګڼې ډلې راغلي دي قریشان دي بنو قریظه دي نور هم دي دلته احزاب قریشان دي مشر ابو سفیان بنو اسد دي مشر طلحه رضوان مشر عینا بنو عامر مشر عامر بن طفیل بنو سلیم دي مشر ابو الاول اسلامي او نذیر دي مشران د حوی او زامن د حقیق دي بنو قصر دا د کعب دي سب دي ولدي رسول مکه معاهده وي وعده ما ته او مجموعه دي سوق لسبر دي سوق 15 دي او سوق 12 دي بیا دشمنان دومره دي او پیغمبر خدا مرګ درې زره کسان دي اوس څه سلمان فارسی را یا څنګه وطن علاقه اهل دار دشمن ذاتی ده موږ کله چې اخیره کند جو کند وته موږ کای وته وایو بوخا بوخا استوات کې قلاګان شي هغه نو چاپې څه کند بیا په سره وته بدرګه مسلمان کې خپل فوج و قائم کو خندق دلته وو د دغه قوم وکي ماشومان ته زنان ته تاسو خو دې قراغان ته او یره سوق دیواشو ګمان د ایماندارو کل ځان او نفاق په کار شو یو مش تقریبا ته څنګه کې شو جنگ نو سوا دې چې مشتلو کړی په غشو په کانو د خندق له اخوا مګر یو څو شاسو ورن قریشان او عمرو بن عبد یوت او دې بشمیر کې شو د زور سره اکرامت د ابو جهل د خطاب خبر د ابي هو نو فل او څور چې پاسونه باندې قصد وکړ خندق نه په تنگ مخاج دلته وټوپ وو اسونه روان کړ وردن شو نو په خورانا کې ازمه کې ونه خطر خندق کې علي سره وروته په جماعت کې حتی چې هغه مورچه وته ونی ولا را وسوارو حضرت علي لګدو امر نیودي قتل کړو او بیا چې جاني وسته نو ته ځان بربند کړو نو په دې حالت سره اقرش بیا مرشو وی مشرکانو سړي ولېګل چې لس روپۍ بدل کو دا مردار مراته پیغمبر وایي ولا وایي کوي پیسې د مړو مال لكم لا تاكل لا ناكل سم الموتى د مړو پیسې نه دال بل نه خرڅي مردار نه خرڅي کی یا آزاد نه خرڅي کی موږ خرڅو کنه فارسلنا عليهم من حاولكم فدي خلقهم من حواغاني سخت حوالا او دا کټوی به نسکور کولی کموار به شلول او زیزی دا رسی به شلولی او ابو سفیان وی زی چیزو لکا سیحر رحمن راغی جادو راغی فارسلنا علیهم ریحا هوا وجود و فوجود لم تروها تهدینو پرشتی راغی جنگونه خو یې کړی خو دلته به خلق ته زی زی خوار نشو او نو باندې غلبه ونکړي او سخت هوا راغله ثابت قدم چې الله بخپل وعده د کامیابی راولي دین بغالی شي پیغمبر خدا بغالی شي پرې پوښي منافقان ګوندا کوي چې موږ ختم شو هات ثوران شو بیخ کلب مشي او الله د پیغمبر خدا مدد نه کوي بلکې د کفارو بکوي بیا پرې زنونه کې علی پر زنون علی پر کومه وته علي خو جرازي فقط اقراري چې انت تنوي جوړيږي او په اطلاق کې راځي چې پاکه زونه خو نه یې زونه ویل شي ازونه خو نه شي ویل دا شي دي په مصحف قران د عثمان کې نو دي کې بعض خلک په وصل وقت دوار کې زونه وي بعض په وصل کې زونه وي او په وقت زونه وي او بعض خلک چې علاقه وقف کوا او دا الف مکه کوا مسلمان ته بوله راغله ایماندار باندې جهان راغله کتا ته حال کتل یې څه کوته نشي سو بلا شي د کوم حال مول کی زبیر سے زو بیا رسول الله شي زو بیا لكل نبي حواري له ده هر پیغمبر حواري او حواري زبیر حذیفه زی ولې غره ما غراغ لما او یخنی شي ولې رسول پیغمبر خدا په منځ ولارو او په دې غټ صادر پسو زو په صادق سره دلته پکې نور قسم کوي پیغمبر خدا یو کانه واه او پرخش رڼا شو ما خو د صنعا بنگلي ولیدي ما خو د مدائن بنگلي ولیدي ما خو د هرقل او د قیصر بنگلي ولیدي دا به الله تاسو درکړي منافقان عجیب خبره هم په کلی کې یې دي د بهادر خبرې کوي په دې پوښي په دې یو مسلمان رضی الله عنه پر غوږ په دې پوښي په صداها او برکتنا برکتون اذان ها او الا بتم مدینه حتا لا تن مصباح دا شو دا منافقان په دې په وخت چې جماعت دې یا اهل یثرب جاء یثرب د مدینه منوره مخکې نو یثرب بل نوم هم شته طیبه شته طیبه شته طابه شته دار دی سکنا دی جایزه ده محبوره ده محبه ده محبوبه ده عذرا ده مرحومه ده او دا نوم چې دی وې دا یو حدیث من خلل سره د کمزور دی چا چې مدینه په دې اصل ویلې لفظ دې مدینه وایي او خلل په دې پیغمبر الله خپل کېدو ځکه یې اصل څه دی شي مولا مکیاتو لا مقام لكم استاسو د اقامت ته خو لا مقام اقامت دي استاسو اقامت نشته ټینګې دی نه شي واپس خپل کور ته ځي او یا پختو یو جماعت ته پیغمبر ته چې سید ذکر ته زم یقول ویل به ان بوتنا عورت زمون کور عورت ته عورت خل ته ول سبا کنه زم کور خل نو ختم نش کمزوري عورت اصل کې د عور عار ته وي عار شرم ته هم وي بر باندې ته ویل شي نقصان ته واصلها على ما قيل مصدر من الخلل کور زم خلل دی نقصان دی نو که حمل د مستر کې مبالغه تن مستر دی کنه کونا ذات عوره دا کوم زمونږ عیبناک دي عیبناک دي نقصان دي بے حفاظت دي نو که عین غیر حفاظت ته زمون کونا عوره دي نقصان دي یا ذات عورا مذکر پکې موایا مؤنث موایا مصدر دی او جمع لپاره خبر کوا نو واحد لپاره کوا ان بیتنا عورا ان بیوتنا عورا ان بیتنا دا ټول پکې ویل شي کور زمونږه عوري نقصانیان دي په کورو کې زمونږه عیبونه دي دی نو چې کی پرې پوښي دی ولې شي غلي دي سړي پکې نشته دي خطر دشمن نه را عیبناک دي کور زمونږه عیبناک دي نقصان دی پکې وما جرى عيبناك ندي دا بیا دی ولی وجه وضو نو واجب نه تخبر ولو دخلت عليه کدن نشغل شي دشمنان په دې کورونو باندې ولو دخلت البيوت کدن نشدي کورون ته دشمنان عليهم په دې باندې نو دخلت لمن راځي بيوت یو ترجمه یا ابن عطیه دن شي د مدینه ته دن شي مدینه دن کړه شي مدینه ته په دې باندې څو دشمنانو او پایل کوم دي اهل فساد کدن نکش دي کوروتا په دې باندې اهل فساد یا دن نکش په دې مدینه کې په دې باندې اهل فساد یې دشمن راشي دن نکش په دې باندې یې په دې کورون دي یا په دې مدینه باندې سو اهل فساد من اطوال هذا اطراف ثم سویو جاتی متعلق الفتنه دا فتنه شراکه تیرمبر خلاف جنگی گئی لا توهن را بشي بیا د کوم خلاف جنگي فتنه مراد قتال نه کوي یا د فتنه مراد شرک او تبلیغي مطالبه شي چې کافر شي لا توهد متراشي وما تلبسوا بها انتظار ونه کوي فتنه باندې الا سر مگر لګ مونږ سوال او جواب اتی مفاتشي یو ترجمه دخلت کې قائم مقام فاعل څوک شو مدینه ابن عتیه څوک وي بيوت او علیهم کبی وین کو باندې او فاعل څوک شي چې فاعل هو پټ وی کنه دن نکړي شي اهل فساد پدې بدینی والا باندې یا پدې کړ والا باندې او بیا مطالبه د فتنې ته شي فتنه مراد جنگ پیغمبر یا د فتنې مراد کفر او شرک لا توهارت الوکری وما تلبسوا الا سيرا ولقد كانوا عهد الله قسم دي دوارك الله تعالى من قبله لا يولي الضار شاگانی بنجر زوی شاګانې بنه کړ او دا الله وعده الله مسئول الله یو تاسو کې راشي وعده الله مسئول قیامت ورته وای په نر کې تاسو را تیختا که تاسو تیختا کوئ د مرګنا او یا د قتلنا په دې وخت لا تمتعونا تاسو پیدا ورنکړي الا قیمه مگر لک قل من ذا الذي ورته وای څوک ده کسو چې تاسو حفاظت د عذاب الله نه کوی په تاسو باندې دی یا رب په تاسو باندې رحمت نو الله پاک من ذا الذي يمنعكم نشي وتن یا چې موږ تاسو حفاظت وکړي دا عذاب الله نه کوی په تاسو باندې نو دا خو یو شو او دا بلا او اراد الرحمن کې رحمت کې هم څوک دا بندو کې نشته علمي دي ځان لپاره چې وعده الله نه په رسول کې نه شي قد يعلم الله المعوقين خام خواقب جاکتان چې بندون کې منکم پتا سو خلق باندې پیغمبر خدا خپل مور دی دا غسر مزتیا مکوي والقائنا معلوم الله ته هغه څنګه معوق دي او هغه څنګه وایي خپل ته حالم ما منکر راځي منکر راځي منکر راځي عبد الله بن ابي نور خلق راځي چې کله ورس مده جهاد تا مده جهاد تا مده دلته راځي السوکوی دا معوقین سوکوی یهودیان دی مدینه وطا تعالی وی دا یا منافقان دی هوا انا که معوق ورقان دی اخوانهم او اخوان تو وی دلیل پلا کرا انا راضی تخبر جنکا مگر لگ زمانا خلاق کارا شو بیا تیخ تکی اشحتن علیکم پلاس حالت کی چی بخیلان دی پتاسو د خارچي وخت راشي ډوړې ولا ورکه چې ورکه دی مجاهدین بخیلان دی پتاسو باندې په خارچه باندې په مدد باندې پیدا جاء الخوف کله چې یره راشي اسباب دشمن راوسی خوف مراد دغه دشمن راشي په باندې دا ګور بتا تا تدورا چورلی واسطه کې دې په دې کندولو مو د کندولو وایي نه سي احداق د چې دا زیز نه کله دې په شندر کې یو خشاله چې په هغه باندې حاتو شي ګیرو جوړ شي په دوی د مرګ لکه سړی چې په شدایت د مرګ کې او لا سختی د مرګ شي ځنکدن نیو ته خطو کوي او بی ازن حجاب بی ازن سلطتن زریبتن زورور جبی دی تیز جبی پا تیز تیز ماندی جبی راو دی او خبر شو کی دارا کا دارا کا دارا کا او درس چر شوا چر شو کل چی دارا شی جرا سلقوکم ضرورت تاستا د اصل په جواب باندې حداد تیز جن ډیر خبر نه دي اشحتا علی الخير بخیلان دي په خرج کولو باندې بخرا حریصین علی مال غنان د غنیمت په مال ډیر مهمه دي د غنیمت مال یا حریصان دي په هغه مال څخه خرج کوي دا کسان دي ایمان راوړي الله زیک احمال لري او دا خبر په الله آسان ده دا صيغه جمع د دې ته د منافقانو بسري اکراش احزاب دوباره یودو دوست بغنی لو انهم بادو چې دي ښکارا فی الاعراب په دی باندو کې اعراب دا اعراب باندو کې څه ته اعراب دې چې ال ته باندو کې ال تخکار وي په خار کې نه او یسالونا دي تاسو کوله باندو کو سره او څو خلاصې دي باندو خار خارین باندو ته تاسو کوله نه بای کوم د حالت تاسو چې اته دشمن لا څه کشته ولو کان فیکم فرض کا که پرغه دویم ځل کې ولو کان دا لو فرض پدې کچرته وې دا دشمن په دویم راتلو کې بیا راشي کچرته وی دی دا منافقان فیکم پتا شو کې کله دشمن بیا راشي ما قاتل الله دې بجن کې له مگر لګ زمانه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه خامخ مولود استاد لپاره په پیغمبر کې خسته نمونه د اسوی دو ترجمه دي یو ترجمه د اسوی معنی حالت چې باغ انسان دی د اسوی او بل ترجمه اسو مقتدا ته لکه تاسو وایي د اسوی معنی حالت ته چې باغ انسان دی مستاذ لپاره پیغمبر خدا کې اسوه حسنه ده یې خستنه او کله اوس معنی مقتدا شي ستاسو لپاره پیغمبر خدا کې بیا ورسې لقد کان لكم رسول الله اسوه بیا ورسې ستاسو لپاره رسول الله سره رسول الله فيه ستاسو لپاره رسول الله اسوه حسنه دی مقتدا بیا پکې پین دی پکې لیکن بیا یې فيه ولري ويوتا جمع شي په پیغمبر کې خسته نه پیغمبر خدا خو مقتدا دی پیشوا دی خو دغه نور پیشوایان منتظر کېږي شي خیال یو ترجمه پیغمبر خدا کې خسته نمونی بل په پیغمبر خدا کې پیشواګان دي دی خو دې پیشوا خو دې پیشوای کې دې حق تر سره ده چې دومره حق تر سره ده چې دغه پیشواګان منتظر کېږي دا په کې بل ته تجرید ویل شي ښا نو په تجرید کې معنا پیغمبر خدا چې پېښوایان دي په پیغمبر خدا پیغمبر خدا پېښوا دی خو دوی او څه پېښوا دی زرا په یو حالت و یو د منتظر کا په بل حالت کې بل منتظر کا په بل حالت کې بل دا یو حالت راشي وای دا حالت اوس پیغمبر خدا څه کوي د خوشحالتیا حالت راغی دا په دې وخت کې دا وخت یو نمونه شو یو په شو شو په بل وخت بل په شو غم کې یو په شو خالي کې بل په شو په دې خاطر کې یو په شو د غربت او افلاس په وخت بل په شو دا یو سره دی په دې مختلف په شو دا دوه خبرې ورته په پیغمبر کې استخص په نوم او د سیمه لښ په پیغمبر کې پېښوایان دي په دې کې پېښواګان دي خو پېښوا دي خو دوه مرتبه سیستم کمال تا لن پېښوایان منتزع کی خبره په پته کې ده په جنگ چې پیغمبر خدا په میدان جنگ کې ولار دی تاسو لپاره پته کې څنګه تاسو ګلار دی یا دې مقتدا پېښوانه په میدان جنگ کې تاسو لپاره تاسو ګلار دی څه مقتدا لکه زه مخکې لوري خبرې وکړم پنځه خبرې یا اووه خبرې دي د پیغمبر خدا افعال یو دي زلات ای کې مقتدا دی دلته نه دي ما حسام راوړ او شاکر راوړ د کوه په زلات کې بل دي عادات نو دغه ګوره شوکانی ارشاد القول عاداتم کې څه شي نعام دې په هر خبر کې خو چې لري تعالی تسلو خلو زیات دي انت حدیث پیش کول ابن ماجه ابن ابي حاتم حفص ناسي ما عبد الله بن عمر ته په سفر کې د مانځنه وخت ته مونږ کې اوسو یوراره پیغمبر خدا دې کې څنګه کوم لقد كان لكم في سنه خبر په سنت کې شو بل روایت کې قصد عمر فاروق چې د حاضرین هغه پټدار غو ځامن باندې اوس له ته د حق ثانشتي ولی نشته عمر ولی الله نو لقد كان لكم في سنه فتاك ذلك عمر بل رد دی خواهی مسلم سایی سری او نکلی طواب البیت اخبر خلی مولا پلیشی کو خواهی طواب نا او کسم را غلبه نئی رتلی جابر و حشد دی پیغمبر خدا نکلی بخاری مسلم ابن عباس یو سره چې فرمان خپل خل حرام کی قسم دې کفاره ورکړي ولی لقد كان لكم رسول الله صلی الله عليه وسلم وتم كلامي في كتبه خبر عامه ده هر خبره چې پیغمبر کړی بس کوي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه او لکم لمن کان دا غنه بدل دا هغه چا لپاره چې تم اساتی د الله د ثواب او د ورځ ورسته چې حساب کتاب به ثواب به التور کوي وذكر الله كثيرا ډېر ډېر الله يدوي خلاص شو الله بیا وصل ته فقیر المان څخه خبرې کوي تاسو خبره نه زتاو ومما ينبغي ان يعلم دغه د ابن تیمیه شاګرد دی پټ خو نه نه ډیر خبر نه کوي نو دا لوی خلق ویلي کا امام نووي چې ذکر د الله علم معتبر دی چې په ضمن د جملې مفیدی کې وایي سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله لا حول الله الله بنه قادر قادر قادر سمي سمي سمي بطير بطير دا بنه سو so. دا بنه کې الله لوی دی الله رحیم دی کریم دی اته به نه کې ځان په وکوا دا پکې د اوس پتا سپټه درازونه کوته څه پوښی دی وی اذا لم يعلم يقدر هناك هغه وخت تقدیر ولا کې چې لفظ تر بل والناس عن هذا غافل خلق خبر نه اته کوي وانهم اجمعوا بل اتفاق دی چې هغه ذکر چې باغی عبادت کې شي باغی علي ثواب چې معنا ورته حاضر وي ما دخل التسبيح لغير الخوات لا التسبيح يولي تاسو لا انت استاذ خارنا التسبيح شيء ذاك يولي او خلق يولي سألك اسمع دا ذکر تخلي ذکر دي فضل کې هیڅ دې کې سوال نه فل مترفس سبحان الله لا اذا كان غير ما غير مرتنا معنا فل هو لا يستاب لا يستاب اجماعا ده دم ثواب نشته دي سيد علي وسبيره وني دلته خبرې کې څه کنځلې کوي کنځلې څه تشبيره بعد اثر دوی خبره کوي لا اله الا ترجمه یا تصور نشته هم ثواب نشته دی الله نوم دی الله الله سبحان الله دی ترجمه دي ته هم شي هم ثواب نه ملایوي هم الفاظ هم ترجمه تخته او جمله وګوره پورا کوي وذكر الله كثيرا ګور الله دې نه دې په جملو تامو باندې او ترجمه ته هم ته وړي الله پسې هم ګوري ولما را المؤمن الاحزاب اوس راشه بل خبر کوم هر کله چې ایماندار الاحزاب دلو آغا دیاو بنی قرده دی بنی نذیر دی بنو غطبان دی بنو اتد دی قریشان دی بنو کنانه دی دراوست قالو دی مسلمان هذا منك پیغمبر وی چې لس اتوره کې با لتو نهره کې به دشمن راځي واستقل او رسول او رشي الله رسول هغه څه خبر دي شي حق خبر دي کوشلا او زیاته د لیدو و ما ذا زیاته هم دی لرا شا زیاته د لیدلو الا ایمان مگر تصدیق د الله وعده وتسلیما او منل د احکام د الله بیا ایمان زیات شي من المؤمنين په ایمان دار کې رجال سړي تمیز تعظیم صدقوا رشتیق ما عهد الله ارجو الله له وعده کړو کشت الله مرید کنه خدا کا کو وجه منظور اداره یو صحابي د انس ته زید الله قالت ان مالک روح زلو ته یک الله پاک بیا جنگ راوست کنه په نو بدل الله په ماوی نو دې په وخت کې حاضر شو سعد بن معاذ او صحابه کرام په ترتیب کې نو واپس ته روان ابو عمرو وې د جنک بوی دی ښا د وحد سره وجمع حتا په قدر شو په وحی کې سره پات اتیا گزار د تورو د نيزو د زر د نيزو د زر شو ملخ کې کوي الله دې دا ولې چې الله تصدیق الله رسول بس شوال مشتا هغه به الله منافقان را ان شاء او یا قبول توبه وکړي کدي مسلمان شي توبه تایب شي دغه الله به کومه مهربان ورد الله واپس الله هر څنګه کافران دي لا يقتل قلوبهم بغیر سره غصوره سخت غصه کې لاړل لم ينالوا خير شيء خجان من ذلك دشمنه مسلمان وجل يا الذين ما لغفل وكفى الله من الاستقامه ویس اللہ دا ایماندارو نا پچن یعنی اللہ حفاظت کو ایماندارو دا جنگ دا جنگ اخلاص کو دغه وخت وجمو شو کفن له من مدام د قیل یو ترجمه دا ده جنگ اخلاص یا دا همیشه نه په خبره پوه دا یاد لره چې کله د عذاب جنگ وشو فرمای پیغمبر دا مرته نن به موږ جنگ زو نغزوهم ولا قوم زیاده دا نن واشه الله یې ایمان او جنگ نن به دی بیا وسمنه جوړه کوم څه نه او راکوز ته هغه کسان ظاهرو چې مدد کوي هغه کسان هم د کفار احزاب سره تاسو بنو قریظه احزاب ولا بنو قریظه خپل کوون تلالل قریشان خپل کوون تلالل په دې وخت کې دا سراجي چې بنو قریظه په سیر پیغمبر خدا اوس رواني څنګه رواني روان شو جبرئیل السلام راغله مخه دا اپټ کې په سر د انسان په شکل باندې راکوز کړه کسان چې ظاهرو مدد کوي چې بنو قريظه دي هم د دې احزاب من سياسيهم د قلاګان خپل قلا بنشي دي کنه نو پیغمبر خدا ورته زمانہ قلا باندې کړی دا سیاسي قلاګان ته وي خرتم وي ګور د غوایخ خرتم ویل شي د شیرای ځان په حضرت وقت هو ګور په قلوب الرعب هيبت تفصیل د قصې على سبیل اختصار سبا چې لار شپې چې کس خورد شي احزاب ظاهر شو په دغه ورځ د شپې باندې مبادرات کی واپس په سم مسلمانان داخل د مونیتا راغی جبرئیل علیه السلام پکې وهلې دا شاکر مو تاجر اجازه دی نه دا تر چاپیره کا د بنوسو پکې ته دا خالی مستعمل کړو په مدینه باندې ابن مکتوم راغی ابو طالب تراتلی دی او تر الناس روان شو بیا د صدا د مخ به درس نو بس هغه سړی چې یو میاش تقریبا دی خواش او حاضرم صلی الله علیه وسلم پیدیش په یا یش په یا پیدرس ابو لباب چې ولې دشلاشه هغه هغه اورېدل د ابو لباب کورل ته سبا سره کوي سبا کې غلالې په نوس کوي پوه شي مانه غلطي وشو ځان په ستن پور بیا تړلې پیغمبر خدا وې زه نس پړم څو پر په الله سبحانه بیا پسې هغه چې زموږ په سره په څو کې سات د معاذ وي ځکه د ډلې مشر دا اوسانو دی او د دې قریدو ډلګاوی سره پوخانه و یوس په خاصو دی یوس وای سات زما په سلام بلاته دی په ټول باندې یو پیغمبر ته اشاره کوي تاسو نه بودا دا د تنظیم را باندې نه پیځه به ان پتا سو باندې او په ټول خپلوانو ته وای په سره وکړه لکه څنګه چې د بنو نذیر مبارک شوی په سره ولا وکړه ها دا دوغه چې کوشو وینن په سات چې وخت راغله چې دا الله د دین په مملکت کې د چا پروا نه ساتي زما را خیال ده چې کم خلق بالغ دي غا قتل کوي او چې کم جنہ کوي یا کان دي نه بالغ دي خود دي خیر فرمایي په سم فیصله د پرشتي کو مطابقت وکړه لقد حكمت بينهم بحكم الملكي يا بحكم الملكي ده الله فیصله د قصدا کې دې ستاسو زما ته اعتراض پیدا شي یو خدای الله نه څه تاسو شي کولای څه کوي او بل اصل کې بنو نذیر شي نه پیغمبر واجو پیغمبر خدا راغله دې دی ور خاطر ناشته چې سره وجلې دې او توینا کې دې موږ تاسو څنګه معاهده ده تاسو پیسې راوړي چې موږ تاسو مسلمان دې سو سړي وجلې خود به ورته دې راخره په نوم ځان پیسې نه پیدا وارضا واورثكم ارضا فميراث د تاسو یو مکه بلا لم تطوها تاسو د اوس لا ګرځېدل نه تاسو په مال کې لګلا تاسو د ګرځېدل نه کملا مکه دروم د ایران د یمن سکو د قیامت ورته کوم سمکه کیږي دا ټول دا ټول زمکه الله ورته په میراث بیا وته اعتراض کې چې الته ورثکم ارزکم الته معنا حقيقي میراث ورثو او دلته میراث ورکړي بعد ته مجازي شو نو واید الله په علم کې دلته عمر کړی دا الته عمر کړی دا په علم کې دواړه ورکړي کنه حقيقي شو او به الله په هر څه باندې قدر دلته به چا وایي و من بدايه تفاسير ناشنا تفسير بدايه تفسير ته یعنی واورثکم ارزهم وارزا نور زمکه نور خزي زمکه چې دا خزي دې سناشنا غون ترجمه کړی دا په دې پوښتنه من بدايه تفاسير ان نور دي هذه الارزين ساوهم دا بدايه تفسير پکې مو او دې الله په حسب دا قدم دي یا ایوه النبیو کل ازواجنا اوس د پیغمبر خدا دی بیا خبر شي چې پیغمبر خدا په دې پوره ځای اوس مکه پاتې شو دا نو اوس موږ هڅه کوو چې دا هم بادشاہ شو او زیاده ډیر شو او دا څنګه څنګه جامع او خراب جامع څنګه موږ کومه څه پر دې وکړو اوس خو دې نه جامع راکې کنه خو خورا کوم دې راکې دا خبر شو بخاری احمد مسلم نسائی وغیرہ او بیا په تخیرم راغی ورته وایي پیغمبر وایي خپل بیا کتا سو اراده کوي د ژوند دنیا د پراخي وزن دا د ډول دار د خاص نو په تعالی راشي امت ته کو نه متای بدکم متای جوړي جامي بدکم او بیا پیغمبر خدا راځي هر څومره خپل لوټ وي ته پیغمبر ځای موږ او خپل وی لوټ وي تر خواري نه وایي جی نه وایي خبره پوښتنه نو دا پکې د جامو وان كنتن غواړي پر ابن الله غواړي الله او رسول او دار وسته قیامت کې الله ترکه د فرض محسنات او پتا پکې ثواب وي اخر غواړي دا الله تکریر المحسنات د پاره خ عمل کوونکو من کل سوق دا من پکې تبین دی بعضی نه دی د پاره خ عمل کوونکو تاسو د خ عمل کوونکو تاسو پتاسو کې نه تاسو دا شو من بیانیه شاوی من تبعیزیه کته چې الګ د پیغمبر خدا دین خو ټول محسنات دي نو ته پکې محسنات پکې باندې ما لاوس معلومان دا چې کوم بیبي الله رسول ورکه او قیامت ورکه او کم کم چې کم دی دنیا ورکه په دې وخت خو باندې کنه رسته به معلومه شي چې ورکه الله رسول نه ټول محسن شوی او چاني غوړ کړی نه بعد شي نو اوس وته بعد ویل شي کې وجود په تبعید چې محسنات مختارات دي الا رسولي اختیار دي لم يرق لیکن دې دا جواب دی او ځای نه پس سره تخیر کی دا طلاق دغه نو دغه په تشور شو چې خلو تاسو غدا ما سره اوسېږي ځان طلاق یې خدیږي ځان طلاق ځان په خپل کوم او طلاق که خدای خاون نو بعد وی دې کوم طلاق راغی اکثر علماء طلاق نشي عائشہ به تخبر وي هم طلاق نه معتبر شي چاوي دریش نو چاوي یو شو دا پکې نو شي هغه د فقه مسائل دي بیا د حدیثو یا نساء النبي و بیا د پیغمبر مې یاتي من کنه څوک چې له بداف کې پاشتن په یو کنا باندې بي کبیره په یو قبیح عمل باندې مبین شي واضح او بحر وی چې دا خو د پنځم ګڼي د بدخیل خو راځي والامام فسرا امام راضي وی په حسین مراد اخلا بدخیلی کته د پیغمبر وی او شرط ته نو په شرط سي کله اسمان د روغي الها سمته په الها شته لو كان فيهما الهه د چا سره چې الله نعمت سیواوي دا ورته سزا هم سیواوي د پیغمبر په کور کې قران سره کېږي د پیغمبر ګاندي لوی عزت ته دین غلطي شي نه به خامخا بلشان چې آزاد دي دغه پر سلدوي دي چې بخیل وکړي او د غلام لپاره پنځو سوري دي چې په سراغه د عالم او د جاهل کې فرق دی نو دا وکړه ذلك الشيء دا خبره په الله اسانه دي ثواب سوا عزت سوا وحتنا تفیل عزت رزقا کریما خوراک او عزت عزت مند چې الله تعالی په جنت کې موسی د پیغمبر خاص ده هر آفت نه بچو یعنی صاحب نبی د سنت علی مثال تاسو په شان دی یو جماعت ته خود خو نه د جماعتونو په شان دی مستوي وعد سخت ویناګانې د خپل خاون سره چې نه کې د بل سره کې دا وای د خزو خصي پټي د جاهلیت په زمانه کې او د اسلام لکه د خزو بغل په مال باندې چې مال نور کې بوزدري خزو بوزلوي او بخیلوي نو دا خصي پټي اپ اشعار کې چې خلک وي د خدي आवाज پوسټه د ناکار خلک خبر دی وي دا خین باید مع الذي في قلبه تم وساتي هغه سره چې په لاره کې بیماری را پتهي حضور او سینا دا پتهي بلوای وقلنا قولا معروفا وای خبر معلومه او خستهم دې پاتې شک شبهه نه قلبي صحيحا بلا هجن کنزل مکوي او خبر غره نرم نرم هم مکوي او سخت هم مکوي علماء جواب دا په مصالحت ته فرق لري حج عمره لم تلګ ټوله جواز کوي دا سينو چې حج د بزي او هغه بزي د کورت بوزي نو غنو کول شي نو وتل خو ویل شي مراد دا بعد یو بل قد يكون كبير لکه محبرو ته خپل چې فساد زیات شي دا رنګ بلایز د جماعت تل د نوادي او دا رنګ د مرتل ملاقات او د شي حج د شي د مریض تاسو ول شي د مرو چې مرګ د تسلی لپاره خپلون لپاره دا پکې ابو یو ته کول خپل کورونه دي تاسو ملکیت شي پیغمبر خدا ورکړي ورکړي په آرام شي په خپل کورونه کې اولا تبرجنا او مخ کار کوي په شان د پوخ کار کړو دي ځان سنبال کا یو پټه په سر واچو انت القیمت خمارا لا سي پرسن لو بنواچي او تری دی غواړم دا هر وخت کاری وګور کاری کاری څه کاری دا ټول ځانې ځای باندې خبر محاسن کار کې دا کبر جاهلیت دی ځان سنبال کړه نن سبا ټول دي نو دا هغه په شان کې نه جوړيږي واقم الصلاه او د موږ ورو په زکات سره او تابع شي الله او رسول غواړي الله چې ختم استاسو نه ګندګي او سخاواله یعنی هغه خبر نفرت دی او د تختی مراد نه دې ناکاره ګندګي مراد نه ګناه اهل البيت د چانا عنكم اهل اهل البيت د اهل بيتنا پاک تصویر پاکولو اهل بيت نو سودي سو کوي شيغانو علي دي حسن دي حسين فاطمه دي باي اکرمو د پیغمبر بیان خبره په بیانو کې ده اسو دا ټول پکې دم ندي اهل البيت نو سودي د پیغمبر په کورنۍ کې د نتیجې بهر کې هغه مراد دي یا کور کې اوسې دا پکې نو دي دا پکې ډېر مسلې مراد د بیت نه بیت تی او خشب دی ثم مراد د بیت بیت نصب دی او ثم کوي عن کوم صيغه مذکر مراد نه دی د عربو عادت دا دی چې صيغه مذکر مستعمل یو ځل لپاره دا یو وګت بحث په دې کې علما بحث کوي خو پیغمبر خدا بیان خو خامخ د نبی په شاخ بحث پای کړي اوس کوم یاد درو ما اطلاع علی فی کوم هغه مستګ تاسو کوم کی آیت الله والحکمت او فوه د دین سنت ابه شکل الله لطیف خبیر بشک مسلمان سړي مسلمانې خدي ایماندار سړي ایماندار خدي تابعدار سړي تابعدار خدي رښتینی سړي او رښتینی خدي نو په ظاهري احکام کې مسلمانین شو د عقیده برات مؤمنین شو او د عبادت برات قانتین شو د خبر برات صادقین شو د مصیبت برات صابرین شو او د الله په عبادت کې چې عاجزي کې خاشعين او خاشعات شو متصدقين مصدقات خیرات کوون خیرات کوون سوي خو شو او الله سوي او دیر خلش شو یا حفاظ د خپل اندام کې حفاظ کوون خلش شو یا دون کې الله لري او ذاکر اتي الله دغه فرع مغفرت او جاز بیا غلسو چې مخکې وي ابتلاء ابراهيم ربه نغلسري اسلام ایمان قنوت سرت صبر تصدق صيام او حفاظت او ذکر دا صفات او دلته اسلام او ایمان کې فرق دی ظاهري اعمال اسلام وایي داخل په سلم مقل حکم الله او مؤمنين المصدقين او قانون تابعدار عن شایبات کې صادقین اشتري صبر کوونکي خیرات کوونکي روزه نیونکي او یادون چې الله لره ډېر ډېر او یادون چې خدي چې الله لره لپاره مخصوص او جاز وما كان مؤمن لدي مناسب لدي پکار د مؤمن لپاره د مؤمن لپاره کله چې الله په سره رسول کوي چې دا دې لپاره اختیار نه وي امرین د خپل اختیار نه د خپل امر چې څنګه کوخیږي نبل کې واجب پیغمبر صلی الله علیه وسلم عقب منی دا بیا وایا نقل دی پچا کې دا په حد زینب کې دی او د زینب د عبد الله بن جحش دا ضرور مبارک دی د څه په راځه او خبر بیا عامه شان نزول ته نه ګوره سبب ته خبره عامه ندی مناسب د مؤمن سړي لپاره او د مؤمنې خلک لپاره چې کله الله رسول یو فیصله وکړي امرن دی یو خبره دا یو خبره ایو خبره چې دا دی په به خيار وي من امر د خپل کار نه بلکې لازم دي چې خپل رائے به تابع کوي د رائے د پیغمبر او دا خپل اختیار بل عربي اختیار تابع کوي اسو چې الله رسول الله فرمان کړو ما غوږه تباش نه خطاش نه په خدای درسه دلته نقل کوي باندې شي په دې عمل د جحش کې او په صف روز روزه او مې ما دا روز او دا غیر عبد الله تاسو کو پیغمبر زاد پر خپل مولا زید هغه غوړم تر دې کار کومه ګټه ما اي ما سر په فکر دي هغه نه يا رسول الله زينه مو په لپاره او زه خپل قوم کونډه ما او تاسو لور جما زه کار لکم زه دې غوړم حسبا روح عبد الله مرګرش آیات نازل شو رضیا وسلم فنکحا